دویم حالت دا ده چې چونکه آبا به هر صورت دی خپل اولاد نه چې ستر وي که پنځلس کاله که شل کاله خو خامخا ونه مشرانی او د مشر ادب ضروری وی نو اولاد به دو چکی د والدینو ادب کئی نمبر ایک و اوجب اواجب کړه دا تقدم دی آبا او په دوی باندې فلم یکبروا الا و الا والآبا اکثر عقلا وتجربتا نو دو نغټیږي کډیر لوی ولی نشي ډیر لوی ولی نشي مگر آبا له دوی نه اکثر عقلا او تجربتا وی مع ما یوجب یوا یو خبر دای پشه مع ما یوجبه صحت الاخلاق من مقابلت الاحسان بالاحسان بل مقصد دا چې صحت الاخلاق دې دې تقاضا کوي چې مقابله دې احسان پچا سره وشي احسان سره نو او دو احسان کړای وي ور سره والدینو نو دو ته پکار ده چې پیا په بوډاپی کې ور سره چوکي احسانو کی دوم نمبر دریم نمبر دو دی والد دو دی خپل اولاد په حق کی سونه تکالیف تیر کړی وی او شپې وی خو سره تیر کړی نو اولاد ته پکار د چکله والدین بډاګان شنو عاد دغه سو سره شپې وی شي تیری کی او مقصد دا چې خدمتونه دیو کی وقد قاسو فی تربیتهم ما لا حاجت الی شرعه اشاس وی چې د والدینو برداشت کړي په تربیت اولاد کې فی تربیتهم دی خبره واجب کړه دا خبره ان یکون بر الوالدین سنتا لازمتا چې احسان او حسن سلوک والدین سره دا یو سنت لازمه شي دغه خبره دا خبره چکړه واجب کړه بلم مسئلہ دریم دی ملکیت مسئلہ وا دی چا ملکیت مسئلہ دی ملکیت و اوجب اختلاف استعداد اخت نو دیتا تاسو عنوان کی خودلے شو اختلاف الاستعداد اوجب وجود طبقات اجتماعیہ اختلاف تی استعداد دی واجب کرے دا وجود دی طبقات اجتماعی گورا استعدادات جدا جدا دی نو مختلف طبقات خلق چی موجود دی دا سی عنوانو تکی خودلے شو ځنی خلقو کی سرداری مزاج پروت وی اول نه لا ماشوموالی نه پکی پروت وی چی میدان ته وځی نو داسی وایی ماشومانو ته څوک به ما سره ما سره به لوبی کی څوک څوک وی یعنی ما طرف باندې به څوک څوک وی نو دکی قائدانه غوندی صلاحیتونه اول نه چی دا بیکاره غوندی ماشومی آ چی لوبی ته میدان ته وځی آ ورته وایی زه به چا سره یم ګوره ما در سره شامل کو زه به چا سره یم نو دا ځنی شینا دا طبعی صلاحیتونه چی وی طبعی صلاحیتونه ښه جی نو دا استعداد دارنګي زن خلق طبعا مقصد دا چې کاروبار مزاج وي او سرمایه داران غوندي ذهنیت وي او مقصد دا چې حشاش بشاش غوندي ادا سیدا کسی خون ازنو کې اول نه ذهنیت کې داسې غلامی ذهن غوندي او د بل خبر منلو او اطاعت او دا کسی پکې پرتی نو ټول عمر پنو کری باندې چکی تیر کی نو دارنگی مقصد دا دے چی امزجو کی استعدادات مختلف تی دی وجنہ مقصد دا دے چی طبقات تی خلق مختلف تی دا سی عنوان ورکولای سو یا مسئلہ دی ملکیت دا مقصد بیا ملکیت پا دو قسم دا یو اوس نن سبا مروج ملکیت تا مالک او غلام یعنی مقصد نوکر او مقصد دا چی افسر نو دی که خوز غٹ غٹ تعلیمونه کړي او په دې معنی سره دو چوي نوکران وي یو دا ده نو اوس په دې کې دا خبره چې نوکر به افسر سره څنګه ټیم تیروي افسر به نوکر سره څنګه ټیم تیروي باهمي ژوند به څنګه وي د افسر به صرف ځان افسر او نوکر به نوکر نه بولي او نوکر به صرف دا نه بولي چې زه نوکر یم نه دو به خپل مابینس کې مینه محبت وي که هغه افسر نه وي په دی به بیا کار صحیح کوي افسر به دی صرف محض نوکر نه بولی نه شفقت په پکی کدی چیرته بیمار یا سو بیا به ورله چټی ورکړي سبا مراعات ورله ورکړي نو بیا به باهمی دا ژوند دا بسوي ډیر خوږ وي کني ار یو به بیا د بل سترګو ته ګوري چې کله سترګو نه سره پناه کیږي بیا به مثال نظام ټول چې وي درهم برهمي نن سبا چې د نظام درهم برهم د ټول وجه چې دا دغه ده افسر ځان صرف محض افسر بولی انوکر وای چې یار نوکر چې هیڅ سترګې نه ویني بس بیا هیڅ نه او که باهمی دا شی وی سره نو بیا به نظام چی وی صالح وی او یو هغه مقصد دا چې مروج چې کوم مصطلح آقا او غلام دی نو ګورا ډیر خلق په اسلام باندې دا اشکالات کوي چې اسلام غلامی راوسته دا اسلام غلامی ګورا قطعا راوسته نه دا دا غلامی کارونه دا له مخکی ادیانو کی و مخکی مقصد دا چی مللو کی و چی دا جنگونو کی به یو بل سره ونیول نو هغه مختلفی طریقی وی یا هغه تاوال نیولی دی دوال نیولی دی سره آزاد کی یا فدیه ورنه په واخلی یا یې مړ کی یا یې جیلونو کی واچی نو دا ټولی کیسې له مخکی ادیانو کی وی مللو کی وی او اسلام چکر راغی نو دا کسی چکر برقرار پری خودلی بلکه اسلام دونه مقصد دا چې اضافه پکې وکړه چې یا په فوج باندې تقسیم کا مړوا غي ما په فوج تقسیم کا د فوجانو خدمت کوي او غلامان دي شي نو ایغه به فائدہ دای چی بیا با دو اسلامی معاشرے کی ستر شی اسلامی معاشرہ بیسی نو دو با اسلام راڑی نو دنیا آخرت پیچسی کامیاب شی او گورو اسلام کوشش دا کړای دا چې سونه وی چې غلامی دی چې وی کم وی ذکر مقصد دا دے چی کم جرم شوی دا غلام آزاد کا چی کم جرم شوی دا غلام آزاد کا کفاری کے غلام آزاد کا زہار کے غلام آزاد کا پا قتل کے خطعان کے غلام آزاد کا قصدن دی دی غلامانو کمولو چدا کوشش کرے کنی خو بل جرم بیچو مقرر کرے نو اسلام کوشش دا کرے دا بیا دی آقا او دی غلام چی کم حدود اسلام بیان کری دا سی بیان کری تب وای چی که دا غلام دی دی کور یو فرد گانشی او بیا چې کوم بیان کړي چې په دې باندې به د استطاعت نه زیاتی کار نه کوي دونه خرج خوراک هغه به ورکوي ته به وایي چې دا د ده چېرته یو زوی ده اسلام داسې هغه بیان کړي دي اسلام چېرته دی غلامي ذهن دا خلکو ته نه ده ورکړی چې اوس اوس ډېر ملایان دا عجیبه غوندې کار کوي دا مونږ هغه کې دا د غلامانو بحث چې کله راشي پرېږدي چې نن سبا غلامان هسې نشته ده هلکه سمه فلسفه یې ورته بیان کا سم په تحقیق سره یې ووایه څه پته لګېږي بیا داسې خدای پاک دور راولي نو مقصد دا چې بیا خو حدود نشته قصاص نشته کوم شی نشته په دنیا سطح باندې دا شی نن سبا خو به دا ټول سره چکو دا به پریدو نو کوم کوم یو حکم داسې کوم سو فیصد رایج ده هیڅ شی نشته نو بیا خو به دا ټول پریدو بیا خو به زنا حکم نه وایو پکې چېرته په زنا باندې هغه دي رجمونه دي دا شی نه هېڅ چېرته نشته هسې برای نام موږ وایو فلاني ځای ستا هلته نشته هېڅ هغو ځایونو کې چې کومې زناګانې دا کیسې کېږي هغه مه ووایه حال اوس نو بیا خو هیڅ نشته بیا خو به ټول دین ورپاره پرېږدو دې پاره د یو هغه پرېږدول نه پکار د دې فلسفې باندې ځان چی پوه کول پکار بهرحال وخت نشته بیا مې درته سم خبره انشاءالله وخت سره بیا دا رادرومي دا کیسې بیا به یې کو شاه جي دا کیسه درته کوي و اوجب اختلاف استعداد بنی آدم او ضروری کړی دا اختلاف تی استعداد دی بنی آدم دا خبر ضروری کړی دا ان یکون فیهم السید بالطبع چه په دو کې ځنې سردار بالطبع وی وهو الاقیس هغه دانا وی المستقل بمعیشته ذو سیاستین وی ورفاهیتین وی جبلت کی دا شئینا پراتی والعبد بالطبع ازن خلق عبد بالطبع وی وهو الاخرق دا هغه احمق وی تابع وی ینقاد کما یقاد او چی کوم پلای راکاږی بس هغه څه کوي دی انقیاد کوي وکان معاش کل واحد لا یتم الا بالاخر او معاش ته هر واحد نه تام ګرځي مگر په بل سره ګرځي ولا يمكن التعاون في المنشط والمكره او ممکن نوی تعاون فی المنشط پا محبوب شکی والمکرہ او پا بد شکی الا بی ان یوتنا انفسهما علی ادامت هذا الربط مگر دو په دې باندې ځانونه سره آموخته کی چې دا ربط په مونږ کې همیشه وي نو مقصد دا چې داسې کار به کوي ښه جی ثم اوجبت اتفاقات اخر بیا ځنې نور اتفاقات دا خبره واجب کړه دا هغه آقا غلام چې کومه مقصد دا چې اصلي معنی دی په هغه معنی سره ان یاسر بعضهم بعضا چې بعضی به بعضی قیدیان کی فوقع ذلك منهم بموقع وانتظمت الملک او دې سره به ملکیت رئیس یو به مالک سی بل به چې سی غلام شي به دې خپل حدود دی او خپل چې دی قوانین دی مسئله الصحبت دی رفاقت او دی صحبت مسئله ولا بد من سنت او لا بدی دا دی طریقے نا یؤاخذ کل واحد نفسه علیها چه هر یو بدا طریقہ ٹنگا ونیسی اوس ګور انسانان دی نو اوس چې دا انسانان دی نو دا با همی یو جای ژوند سره تیری تهذیب و تمدن دا انسان مدنی و طبع وی نو چې دا یو جای دا انسانان ژوند سره تیری کلا نو پدې کې کلا په انسان باندې داسې حالات راشي چی دی اغا حالاتو له وجی نه هغه د د کابونه هغه حالات اوزی او بیا په خپله باندې هغه حالات سنباړولای نشی داسی تکلیفونه پرایشی داسی مصیبتونه پرایشی داسی بیماریگان پرایشی چی دی اغا دویگان اغا علاجونه دی اغا تداف تداوی او دی اغا حادثات و تدافع آده په خپل باندې کولای نشي نو د نورو خلقو ته چی محتاجی پدې کې چیار آور سره پدې کې سو کی امداد وکړي او سره پدی کی امداد وکړي نو اوس انسانانو دی پارا یعنی مقصد لکه تاسو مون په دغه کلو کې هغه کې داسې کمیټي غوندې جوړه کړي نو باهمي داسې یو ملګرتیا پکار وي داسې یو سوسایټي پکار وي چې د هغې له وجې نه مقصد دا دی چې دوی بیا دا نظام چې کی سنبال کی چا باندې داسې ناګهانه آفت راغی کور یې وسوځېده املاک یې ټول وسوځېدل نو یوازې به غریب ناست دي نه سداس یو رفاقت پکار دا ملګرتیا پکار دا چی دی ایغ وخت سره مطابق چوسی امداد وکړای شی بیا دا ملګرتیا رفاقت دا پچو قسم دا یو دائمی وی او یو غیر دائمی یو اسی ملګری دا اچانک یو تا ضرورت پیخ شو ملګری برجم شی چنده به ورته وکی او مقصد زر به کور ورته جوړ کی ارشه به برابر شی او یو دائمی وی لکه مثال تا او دی ایغا صله رحمی سره شریک ده وغیرہ خپل دی دا ورور دی دا پلار دی دا محتاج سو بس دائمی وای چکه خدمت کئ نو دی دوارو طریقے آغا دی صحبت آپ دی کی چکے بیانے چی پا دی طریقے سر با بیا باہمی جن آب دی اسلامی ڈانچے او دی خوشحالی او دی امن و امان چی بوی جن بوی ولا بد من سنت يؤاخذ كل واحد نفسه عليها وکان یتفق کثیرا او ډیر کله ته دا خبره واقع شي دا هغه مخ کی سره او دا اوس هغه مسئله الصحبت شروع کړه یعنی مقصد دا نه چې د خزیا مې اړپ ما بینس کې طریق ته خلاص پکار دی یا په مال سره یا بغیر د مال نه خلی سره یا دغه سیدا ایغه سره لاړه وکان یتفق کثیرا دا اوس هغه مسئله د صحبت شو وکان یتفق کثیرا او ډیر کله تداسی اتفاق کیږي ان تقع علی الانسان حاجات چې واقع شي په انسان باندې داس حاجتونه وعاهات او داسې مقصد دا دی چې مصیبتونه من مرض مرض و ضمانت یا څه آفتونه و توجه حق علیه شجی نو داسې شی نه پریسی و حوائج یضعف عن اصلاح امره معها او داس حوائج رئیسی چی دی دی اغی اصلاح نا مقصد دار چی چیوی ضعیفی آپ اخپل معنی نشی پورا کولای ایغا نا دی عاجز وی الا بمعاونت بنی جنسیال البتک بنی جنس ور سر چو کی امداد وکی بیا بل خبره دا نو چې کله داس خبره وا وکان الناس فیها سواسیه او خلق پدې کې برابر دي دا ضرورت هر چا ته پیښ کېدلی شي که ډېر لوی مالدار سړی ولی نه دا ضرورت ته پیښ کېدلی شي نه مو دي لیدلي کله غټ غټ مالدارانی او په دکان اور ولګي هلته کور ته څوک بم لاسه ورولي بالکل په پاکې باندې کښېني اربونو مالکي سبا وري بیا دې هېڅ مالک نه دا په هر چا دا راتلی شي نو چې کله په هر چا راتلی شي فح محتاج الى اقامت الفت بینهم نو دا خلق محتاج دی په طرف تی اقامت کی داسی یو محبت کی خپل مابینس کی او ادامت تی دی محبت چی دا محبت په بایدو همیشه ای او داسی یو سوسایتی داسی یو کمیټی او داسی یو معاشره جوړول پکار دی وان تكون لاغاثه المستغیث و اعانه الملهوف سنت لازمه او دا خبره پکار دا چی اغاثه دی مستغیث دی پارا دی یو فریاد رس فریاد دی پارا او اعانت دی ملحوف دی پار دی یو غم زپلی اعانت او امداد دی پار یو سنت پکار دا دوک مابینس کی یو طریقہ پکار دا یو طالبون بها و یلا و یلامون علیها چی ایغا بیا دون مطالبہ کول شی او دو پا ملامت کول شی کسوک ایغا باندې عمل نو کی خلق ملامت بولی لکه کدی کی دیو غریب سړی کور وسوزی خلق سره امداد نو کی ټول ملامتین چی دا سونه بی غیرت دی اس امداد ور سره و نکو نو داسی چه طریقه پکار دی اوس د حاجات دوه دو قسمه دی ولما كانت الحاجات على حدين حاجات دو قسمه دی یو دا چې حاجت کې همیشوالی وي او ډیره مده حاجت وي او یو دا چې لږه مده حاجت وي حد یو داس حد لا یتیمو چی اغا حد نتامیگی الا بی ان یعد کل واحد ضرر الاخر و نفعه راجعا الى نفسه یو داسی باهمی تعاون ده چه آ تر ایغه پوری پوره کیدلای نشی چه هر یو به د بل یو نفع ضرر خپل ځان نفع ضرر بولی لکه والدینو خدمت کول والدینو سره امداد کول نو دا داسی وی چه والدین د خپل اولاد نفع ضرر خپل نفع ضرر بولی اولاد د خپل نفع ضرر دا د والدینو نفع ضرر بولی یعنی هر یو بل نفع ضرر خپل بولی ولا یتم او داس حد ویو چې هغه نه تامیږي الا ببذل كل واحد الطاقت في موالات الاخر مگر په خرڅ کولو د هر واحد کې طاقت په موالات کې بلکې هر یو د بل په هغه موالات کې طاقت سکی خرڅ کی ووجوب الانفاق علیه او وجوب دی انفاق پر دی باندې والتوارث او دارنګ توارث چې دا واجبی په چې دی باندې فقط پکې او سبب بیا میراث هم چکه ورنوړي وبالجمله حاصل دی خبر دادا فبی امور تلزمهم من الجانبین یعنی زنی امور داسی چا په دو باندې من الجانبین یو بل سره چوی لازم ملزم وی لیکون الغنم بالغرم دې دې پارا چې مقصد دا چې هغه فائدہ دی نقصان په مقابل کشی کته خرچه پو کې خو سبا میراث هم تا تفاتی کیږي کنه نو داسی کل خبری وکان علی قناس بهذا الحد اس دا قسم حد دی حاجت دا چا سره مناسبی الاقارب خپل خپلوان دا خپل خپلوانو کی چکم اغه حد دی حاجت وی ا دغه سی وی چ خپل نفع ضرر د د نفع ضرر دا بسره شریک بولی او خپل به مکمل طاقت پدای دی تا په خدمت کې صرف کئ تبه د په خدمت کې صرف کئ او وجوب دی انفاق پئی پئی وبل باندې او توارث پئی نو دا هغه حد دا چی دی وجه نه ګوره دا بقا دی معاشرې ده او خپل خپلوانو منځ کې هغه تعلق چی وی برقرار وی لأن تحاببهم و استحابهم کالامر الطبعی ذکر چی دا خپل خپلوانو منس کی محبت او رفاقت دا یو امر طبیعی وی دا دی سڑی پا جبلت او فطرت کی دا شای چی وی داخل وی نو یو دا قسم چی دا حد احتیاج دا شا جی وان تكون صله الرحم اوقد او بل دا چې صله رحم دا به اوقد وي واشد من ذلك كل اصل کې خو صله رحمی خو ډیر اوقد وي خو د بل سره امداد ما مقصد دا چې سره یو انسانی حد درجه وکي اوس غټ مسائل دي دي فن شل مسائل دي دي دي فن غټ غټ مسائل ا شل مسائل دي دي فن دي چا دی تدبیر المنزل دی باب مقصد دا دی چی دی فن فن دی آداب المعاش دی دی غټ شل مسائل دی و معظم مسائل هذا الفن غټ مسائل دی دی فن معرفت الاسباب المقتضیه للزواج نمبر ایک کہ دا سے اسباب آب سڑے پیجنی چی آ مقتضی دی زواج وی و ترکی یا ترک زواج چی زواج پکار دا یا پکار ندا و سنت الزواج دارنګه طریقه دی زواج سنگ بکای صفت دی زوج او دی زوجی پکمو صفات بسر متصفی وغیرہ دارنگی وما علی الزوج من حسن المعاشرہ پا زوج بانی حسن معاشرت زوجی سر پکار دا اغی تا پکار دا دارنگی وسیانت الحرم عن الفواحش والعار خپل حرم او خپل مقصد دا چی دا ټول فن آداب المعاش دی دی ټول طریقې ستا کنه په معاشره کې او په رواج کې چې به څنګه صلح کیږي او څنګه به وي دارنګ سنت طلاق سو دارنګ احداد دی متوفا عنها زوجها سو دارنګ حزانت تی اولاد سو څنګه بسر ساتو دارنګ بیر دی والدین سو سیاست تی ممالک سو خپل غلامانو سره یا نوکرانو سره یا افسرانو سره څنګه ټیم تیری وغیرہ والاحسان الیہم دارنګ وقیام الممالک بخدمت الموالی ممالک دا به خدمت تی موالی وکی او هغه به مقصد دا دی چی دو تا په شفقت نظر باندی گوری و سنت الاعتاق دارنگی طریقے دی اعتاق سلی دی ارحام جیران گوانگیری وغیرہ دا ټول فن آداب المعاش مسائل دی والقیام دارنگی زان ادریدل بمواسات فقراء البلد دا سے ٹرسٹونا قائم اول خو صرف جیب پارا نا بس دی عوام خدمت تی پارا چی دی فقراء سنگ با مقصد دا چی مواسات کیگی والتعاون فی دفع آحات طارئة علیہم اتعاون پا دفع دی آغا آحاتو کی چی پا دو باندی چوی جاری شوی لکہ کلہ دی یوی کرخانی ملگری دا پا دا بار ممالکو کی زیاد وی دی یوی کرخانی ملگری نو آغا خپل باہمی یو داسی قسم آغا جوڑ کرائی وی سرا چی فرض کا یو پکی فنڈ سرا جمع کئی سل سل روپی سرا جمع کئی نو کلہ یو ملگری پکی مڑ شی یا سچل وشی نو مقصد دا چی ایغا تا ٹول چکی فنڈ سرا ورکی بیا هو لس لکه شل لکه ایغو کور والو پاره جوړی شي نو پورا مقصد ایغو غریبانو کار چسی برابر شي یا یو ملګری خپل گاډو کسانی نو یو ملګری گاډه چیرته اکسیډنټو کی خپل چنده مخ کې نه سره جمع کړي سره وری کی نو داسې باهمی یو نظم انتظام چی جوړول پکاري لکه مونږ طالبانو کې دا شای چی وی ډیر زیات وی داسې یو هغه سره جوړ کړای وی په پوښ حالانکه دا اوس دی مونږ دا لیبارټری ده دا دی مونږ اس پکی ته پراته نی چې ورسی واړه پکی لس دی اسپرو ګولۍ نی او کدا چیرته باهمی تعاون وای یقین اومنا چې لس لس روپۍ میاشتې په سر باندې هیڅ نه دي لیکن کدا سی یو تکړه کسان یو ځای شو څو طالبان او ایغو دا عهد سره وکړ چې صحیح به مونږ یو یو پیسې حساب یو به مشر ورته مقرر کو بیا ورکو په پوه شي لسو شلو کسانو په مخ کې دی علاقی امیرانو او داس یو نظم جوړ کی چی یار لس لس روپی کم سے کم ضروری چی هر یو کس پی ماهانه چکی اوباسی او نور دی هر سړی خپل وس مطابق جنی ته خدای دون مال دولت ورکړی چی مقصد دا دی چی سل روپی پری کولای شی پس پنځوس پری کولای شی هغه به هغه پری کوي نو ترشته وای دا بل باټری نی یو ورکه اسپیټال به ورنه جوړ شي داسې به نه وخت سره به یو دا لیبارټري نسی پاتې څه به شي یو وړوکی اسپتال به ورنه جوړ شي د طالبانو ټول د غریبو طالبانو ضروریات په دالته څه کېږي پوره کېږي خو نشته اوس په څه کوي ښه جي خو چې خپل اوس پسې سیخ یو کنه ډېر واري ته ما دا سوچ کړی ده او ترتیب را درومي هر شی طریقې را درومي نظم و ضبط هر څه خو اوس مقصد دا دی چې دونه له مطالعو نه اوزګار نه چې پسې سیخ یا او مقصد دا دی چې هغوی وایي به چې یاره ځان له ټولۍ استاد که څه چل کوي پوش یو هغه دی دا هغه بد اعتمادی او دا شی نه چي دي د سوي کني کدا سی یو نظم ضبط جوړ ستا سو رشته وای دا به یو ورکه هسپتال نه په یو کال کې بدا یو ورکه هسپتال هر یو دا ضروري کی چیار دوست نه ورته مقصد دا چې لس شل چکه رخلی او دا یو غاټ شی به جوړ شي ټول مدرسې ضرورت پدالتا پوره کیږي او ورثه په مابینس کی به ترکه څنګه تقسیمیږي والمحافظه علی الانساب والاحزاب والاحساب دارنګه دی نسب محافظت دا به لیکل شي چې دا فلانی فلانی زوی دا فلانی فلانی زوی دغه سی حساب نسب دا به محفوظ وي فلن تجد امتا من الناس تبا امت داسی دی خلقنا من دنکی الا وهم یعتقدون اصول هذه الابواب چی دی دی طول ابواب پا اصول بانی بیچوی اتفاق کرائی ټیک ته په فروع کی به فرق وی طریقه کار کی به فرق وی لیکن اصول چی چور امتونه دی که دیندار دی که بی دین دی مقصد دا چی دغه ابواب په اصول با ټولو چی اتفاق وی ولی دا کمیټی گانی او دا یو بل سره امدادونه دا دی والدین او دا خدمتونه او دا مقصد دا کسی ولی په غیر مذهبو وال کی نشتا لمونږ نه ډیر زیاتی دی او مقصد دا ټول شینا دا دی زواج د سنگ به زندگی تیرا دا دی افسر او دی نوکر معاملات او سنگ دا کسی خپل اختیارات و تقسیم وغیرہ دے ټول دی دے بابونو په اصول باندې ټول امت چکړای دا اتفاق کړای دا خوا کا هغه مقصد دا چې متدین به دینین دی او کا ندی البته په فروعی هغه کې به اختلاف وی معمولی یا په طریقہ کار کې لیکن په اصول باندې ټول خلق چې متفق دي پته ولګیدله چې دا شیونه دا د بنی نوع انسان ضروریات دي صرف د مسلمان نه بلکې د بنی نوع انسان ضروریات دي دا شیونه شجی دیو جنا فلن تجد امتا من الناس الا وهم یعتقدون اصول هذه الابواب ادی دی ابواب اصول چکے لحاظ ساتی و یجتہدون فی اقامتها ادی دی اقامت کی چکے کوشش کی علی اختلاف ادیانہم باوجود دی چی ادیان مخالفی سرا و تباعد بلدانهم او شارونه سره لری لری لیکن دی ټولو شینو په اصول باندې چکړای دا سره اتفاق کړای دا والله اعلم اسی تاسو په دې خبره باندې پوه شو الکه چې کوم تکمیل والدی آ بزونه دال تما تازری را کو نور ته اجازه دا کیسه او همداشان نور کیسټونه د نړۍ د جیدو علماو تقریرونه هر قسم تلاوتونه جهادي ترانې نظمونه نعتونه به تاسو ته په صداع حق کیسټ مرکز کې له مجاهد ورور زرالم سره ملاوي کې و او شهري تمدن ټی کنه نو بیا دی چا ضرورت ګورایو پان د خپل ضرورتو خود کفیل چیرې هم نشي کېدلای ولی ځکه چې یو انسان دا مقصد دا چې اخته د لباس ضرورت وي د مکان ضرورت وي د خوراک ضرورت وي د سکاک ضرورت وي د پوشاک ضرورت وي ډیر ضروریات وي د انسان نو آپ په یو وخت کې په دې ټولو شیونو باندې مصروف کېدل دا غیر ممکن دي او دا ټول کسبونه د پاره زده کول دا هم چې دي داسې یو ممکنه خبره نه ده نو یقینا چې ډېر کسبونه دي او د انسان ډېر ضروریات دي نو طبعا بیا به اوس ترته بیانوم چا یو کسب دی طرف ته میلان وي چا به بل کسب طرف ته میلان وي نو څوک په یو کسب کوي څوک په بل کوي لیکن مثال یو زمیدار دا آبا خو ډیر فصل وکری غنم به وشي نو ای غنم به سالانه لس بوری لگی او ده ته به سل بورې شوي نو دا نوي بورې به دی څه کوي دی طرف ته دته دی کپڑی ضرورت تا دته دی خشتو ضرورت تا چه مکانونه جوړ کی دته دی مستری ضرورت تا چه آغای ورطا کی دی دی ورلا سپ معاوضی کی ورکی نو دارنګی دا انسان دا د خپل ضروریاتو په خپل باندې کفیل خود کفیل نه ده یو بل تا تعاون باهمی دا بچوی خامخا ضرورت وی نو اول اول په اولو ارتفاقاتو کې د دې تعاون طریقه دا وا چې یو سړی با کرونده وکړه ګڼ شی غنم به واغستل چنا یا جوار به واغستل بل سړی با حیاکت کار کوا کپڑا چی او بی جوړی دا سی پړسیو نه هغه به کول نو ایک ته به د غلې ضرورت شو او ده ته به د کپړې ضرورت شو نو دو به سره ملاو شو چې ما ته د کپړې ضرورت ته ایک به ورته ما ته غلې نو ایک به مثال یو ګونې غله ورکړه او ایک به ورته مثال یو پټ یا د ایک وخت مطابق سونه کپړه غوندې به آ به ورله چکړه ورکړه نو دې ته به مقصد دا چې مبادله مبادله مبادلة الحوائج هر یو به هغه خپل مقصد دا دی چی کوم شی ته حاجت وو په پوه شوی خپل چی کوم به ده سره زاید شی وو هغه به یې ورله ورکړ هغه خپل حاجت شی به یې ورنه واخست بدل کی او بل به دغسی وکړه نو په دی طریقی سره دا طریقه رایجه وه او یو بل سره به یې معاملات طی کول لیکن وخت سره سره دا خبره مشکله شوه ځکه چی بیا به تا هغه ضرورت په دی و مثال یو سړی سره به کپړه زیاتی وه ده به د غنمو ضرورت و یو ته به ورغی چی د کپړه واخله ما ته غنم راکړی به ورته یاره ما کپړې ضرورت نشته غنم به ډیر ورخواته خو ما کپړې ضرورت نشته بل ته بل ته نو چې د د خپل ضرورت وال میندولی که نه ترې خو به دی د لوږې نه چی مړ شوی وي نو دا طریقه مشکل شوا چی کل دا غسی آبادی زیادی دلا نو دا طریقه مشکل کدلا نو بیا خلقو په دی باندې سوچ وکړي چې یاره دا خو به مشکل سی بیا خو به ته یو میاشت دې پسې ګرځې چې ودره ما سره کپړه زیاتي ده زه غنم په غواړم نو هغه به کوم یو کس وي چې ایخ سره غنم زیاتي وي او کپړې چې ضرورتي بیا به بل دغسی و هکذا تاسو نور خپل چه کوو په قیاس کوو نو دا به ډیر مشکلاتو کې خلق غرزیدل نو دیو جنا خلق دا سوچ وکړ چې یار داسی چیو طریقه په کار دا چې دا مبادله چی وی دا د خیر دا بیل واسطه وی نو دو چې سوچ سره په وکړ نو هغه پاره له ټولو نه موزون شای هغه ذهب او فضا جوړ کړو ځکه چې ذهب او فضې کې څلور خصوصیات دي یو خدا دا چې دې حجم کم وي وزن زیات وي حجم چی کمی وزن زیات وي بل دا ډیر کمیاب داتونه دي داسې عام په ډیګونو باندې نه ملاویږي او بل دې دې افرادو کې اکثر تماثل وی البته که کټ ته پکې داخل کړی وی س اخو بل خبر د کنی دې دې افرادو کې چوي تماثل وی خو هغه بیا چې په اور باندې کله ویل کی نو ټول افراد دې زرو اکثر چې وی برابریا بل د چی چا کې لګ زردی وی چا کې لګ سورواله وی خو لیکن چې کټ ورنه